وتقبیله او کشرول ده و معانقته غیزه بدلول په دې باندې کنه غیزه بدلول دې سره دا ټول چې کیم ده کنه په سنت شه ثابت دي وقال ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم رسول مبارک ابراهيم ده بچای سو کنه خو پوښتنه وکړه د نه یو سړي د هغې وینه د منګاسي په بهیر شي چې که چېرې یو سړي احرام تړلی وي که نه او د احرام په حالات چې منګاسه دې مړ کړو که نه وینه دی وبیولی که نه نه په دې باندې په سړي څه وړي که نه شه چې احرام دې تړلی او د احرام په حالات چې سړی منګاسه مړ کړو د منګاسي وینه وبیولی که نه فقال عبدالله ابن عمر ته چې ممن انته وقد قتلو ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و حال لده چه دی مرکڑا ده المسائی ده رسول مبارک رسول مبارک المسائی مرکڑا ده ایغه متعلق خو د پښتنه نکړه د جوال می کلام راولو تو سه د عراقیونه د کوفه د خلک کنه ایل چې کیم نه منګا سي دی وینه ما ور ورې چې پښتنه وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول مبارك نه يقول جويليه هما ریحانایا من الدنیا دا حسن و حسین دا دو گلون دی ده مود دنیا نا کنا دا لکا گل چه بیاول سی دا آخر رسولم برا کدا بیاول کنا شا کلا کلا اکشالول کلا بی بیکاول کنا رسولم برا کنا لہنے دا جه کم دا گلون اطلاق پر غلا دا پا اولاد بنده و پا دیغل مسیح بنده بیا لکه ګل بیا ول شي کنه شي بیا ول دا سه دی بیا ول یا راو دی دی په شلا ولا چې کیندا کنه راو دی بیا احسان یې وکړو یې دغه چې کیون د بچی سره ټول یې سره شګړه کو احسان ور سره کو یو شی ته لري شي کن له ستر من النار وی دا بچی د دې پر چې کینه پردا دغه جهنم نه کنه دا د دې پر د جهنم نه د خلاصول چې کینه کنه یو زریاوی کنه شم او یو نو صدر ودی دو چې ما ما من بولیا په ځای باندې مې یلی من یلی من ش... من یلی شیئا من هذه البنات کیم سړی چې ولایت کو کنه متولی وګرځي کنه متولی وګرځي او دا دا تربیت کو فرورش یې کو چې کیم نه کنه دا متولی ګرځیدل دا کنه او دا چې کیم نه نن نفقای په دبون دی رعایت او چې کیم دا کنه دا په دبون دی دا فاحسن الیهن کن له ستر من النار وابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد بن المقبري قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا ابو قتاده قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضرورت الفمير من رسول مبارك حال شو ماما بنت ابي العاص رضي الله تعالى عنهما على عاتقه دوا پيجد رسول مبارك بنده لا اماما دا د رسول مبارک المسی و د زینب بی بی بچی و کنه زینب د رسول مبارک مشر لیر و کنه دی ایغه بچه و دا او مما دی رسول مبرک المسی رسول مبرک روت او دا په ایغه بنده و وصلا په منځه بنده و دا لدل دا دا غف په ایغه بنده دو فایدا رکا سو وخت وی چې رکوع ته تلو رسول مبرک وزع ارکیزه وکړه دی لره کنه و ایدا رفع سو وخت وی چې چک شو دی رکوع د سجده نه رفع بیا ورڅګه کړه کنه مینا کې باندې وکښنه ولا کنه په دې ایغه بنده کنه په دې کنه یار په یولز باندې دا چرکله کې دای چې په دې وسه عمل کثیر دراوی پر منځه کنه وابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي شل کړه رسول مبارک حسن بن علي او حلا چې څنګه اقرا بن حابس تميمي صاحب وو هغه نو سوې څنګه کنه دا رسول مبارک حضرت حسن صاحب شل کړو خالي کړو نو مسای واقرا آل څنګه لوس فقال الاقرا بن حابس اقرا بن حابس ته چې ان لعشره من الولد من الول من الولد املاس اولاد دی ما قبلت منهم احد المغيواد دینا نه لکشل کرا کنه لا اولاد مې کو یو باندې لکشل کرا زړه دې دل مسیح په لکشل وې کنه صاحب فنظر الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه صلی الله علیه رسول مبارک ثم قال ذنا ورته ته چې ما من لا يرحم لا يرحم کنه یا من لا يرحم لا يرحم یا د من شرط یاده بیا وی جزم ورکو دی ورستی مزاره تا من لا من لا يرحم په دې شرط چې سیګ زور نکو لا يرحم په دې باندې زور نشي کنه یا د من غلیم او سلاله من لا يرحم هغه سیګ چې نه زورې دی لا يرحم په دې باندې زور نشي کړل کنه دا د حضرت ډیر شل چې اولاد دی دی لا سیو دا هغه خپل کړه به څنګه ایا زما لیکیا زه قدرت او واک لرای تو دې پرا پیغه روسله دې رحمت په زړه دې دوشه اذا رضا الله من قلبك رحمت سوا دې جوړ شلا لخوا ته کې تو دې زړه رحمت خدای به دې تو دې زړه رحمت لره کړه دا بیا زدا واک لره چې زه چې کیمدا کنه شاید تو زړه ته ورسې کا دا خو دې شیل زول سره داس کو جراح هم یا نه وي بدلش وابي قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا ابو حسن قال حدثني زين بن اسلم عن ابي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حضرت عمر صاحب لي قد ما على النبي صلى الله عليه وسلم بسبيا رو وصلوا شل پر رسول الله برغم نے پکایدیونه سره کنا دا حوازین قبیله کایدیونه نیولې وی دا چې کین رسول الله برغ پر وصلوا فاذن امراه من السنيه كان يوسد يده کایدیونه نوا قد حلب سبيها بسقيا جب تحقیق سرا بیاول اغه تیر دی سودا کنه کته حلبا سبیوها بسقیل کنه سقیه چله ولسی ته ولسی کنه خدای سودا نه مراد دی چې بیاول تیر دی سودا سودا نه ډاک وی کنه تی نه وړي کبه چې کای نه ورکو کنه په دغه کای دیونه شه کنه او چې کیم دا بیا شه نه وړي کبه چې بس یو ختی هو ډاک شو خو ډېری تکلیف دی وته کنه نو بیا اذا وجدت سبيا في السبي سوا ته چې من دلو دیوالي کا بچای په دې کاجونه شاه حضرت ور وخت دې غلار فار سقط هو ببطنها دې ورا غولا بچای دې ګډه خپل سره وار ذات او تای ور کوله غدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برك مشتو فرميل اترون هذه طارحه ولدها في النار ايا خيال کیس تو سے پدې سزا باندې چې دوی ور دوین کې دې والا خپل په یې څه دا خیال مې ورسې چې دا سره خپل ولد هم را ګورا په ګرون نه کنه چې ګرځه تستی بلې دې ولد غوړي کنه شاه خامخ الله پاک چې دا زیات زور دین کله په منګوره خپل باندې دې دغه سزنا په اولاد خپل باندې دا سره په ولادت باندې دا مرانه زوري لکه خدای پاک چې سمره بزوري لکه خدای پاک خپل منګون جهنم ته چیرې ور وتري کنه شان خو به هر حال کمر باندې ډېر ګرون وی چې رټ ګرام شي کنه دې کله کله میر یا وایي کنه شان نو بیا دې رټ ګرام شي کنه شان اچھا باب بلا ترجمة النبي قال حدثنا الحكم بن نافع البهراني قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرنا سعيد بن سعيد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله رحمته في 100 جزءنا جعل الله رحمته تقسيم كان خدای پاک رحمات فصله سے بندے کنا او خدای پاک فصله سے بندے رحمت تقسیم کرا دا یو کام صلح سے دے زون سره پټی شي دا یوه د نیو تر نازل کړی دی دا سلام رحمت دا سلام حسا دا د نیو تر نازل کړی دی او دا تقسیم کړی دی د مخلوقات په لمن شي سنونه تا پریونه تا دغه چې کیم نه چنګشه تا دې کرړې تا دې ملخې تا دې منګرې تا دې مزې تا دې وزې تا دې میزې تا دې سپې تا دې همزرې تا دې ګیدړې تا سه امر حیوانات چې دي کنه ټوله تا دا سلام حسا تقسیم کړی دی سه دې ول سل ورا نه را سره دا ورې دي خلک سم راي بیا دې وجه نه کېدای شي چې قیامت کو ورځ باندې چې چا په چا باندې حقوق وشتي وي کېدای شي چې خدای پاک توفیق ورکو سره معافي کو نه وای شو کنه کیسه دې زنه سره هیندا سي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله رحمته في مئات جزء تقسيم کړه د خدای پاک رحمت په صالح حصے باندې دی اخبر بیون نا خشیتا ان تصیبه و دی دور دی دینا چه تکلیف پی ورکوی دی بیون تا کانا بی روی رسی دی دی بیون تا و شاجی بی ورکوی چگا یا دینا دی ولی ایوی کانا شا نو بیا دی چرگا وزر چه پچی بی که چی بس چگی یا دینا دی ولی دار چه خوزی یا نکا کانا شا رضا دا سے میر مثلا سیمرا چه کن کانا بچی خیا یا بچی خیالی ور سرا کانا شا دا دی رحم دی وجینا چه دا یور تا سرا وشلا دا باب بلا ترجم باب قتل الولد خشیت یاکل معه مړول د ولد د ډور د دینه چې دا خروب کو دي سره اولاد ته دي کنه شم شده جلکی وی چې وشو کنه جاهلیت په شده طریقه وا چې هغه خو به ژوندۍ شخوله کنه شم مړول وی ای په غیر دی وجنه څه شي دی وجنه او ځنه خلک بچیو نه شخول بچیون دا واسا خبر اے ډور دے فقر دے واجنه چې اس میر دوا کسانی شدا و میړه اس میر زانه ته په کری چې دا پلور مار په شستر شي بیا وته شي نه چې کیندا کنه سره خوري سره وسلوي و سره کې کنه اے لوزه دے ډور دے واجنه بیا اولاد و میړه ول کنه شي ان شاء الله پاک فرمای لا تقتل اولادکم خشیه املاق کنه دے ډور دے فقر دے واجنه وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود صاحب لي جماعه ذكر يا رسول الله اي ذنب اعظم وغناي شكيم يغنا لويدا قال رسول الله برکت او فرمای چان ته جعل لله ندن چې ته وګرځوي د خدای پاک سره شریک او حال ده چې دی الله پاک کوي د کړه د تولره خلق ته دای دا او ته بل څه سره شریک کوي کنه شا نو بیا ثم قال اذن اورسی عبداللہ ابن مسعود صاحب عرض کو چه ایون اذن اورسی بے کیمیو دا قال رسول برکت او فرمی چان تقتل ولدک خشیت ان یأکل معک چه تمٹ کے ولد خپل دے دور دے دینا چه داوی بے بلا رس خروب کئی دو سرا ثم قال ایون کنا اصل چه سین اس خدا دو چه قال عبداللہ ابن مسعود چه ثم ایون اذن اورسی بے کیمیو دا کنا سا وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع سبيا في حجره رسول برک شیش جو کیم دا وڑی کبا جای پخیه دا خپل شی فحنکه بیا تحنیک یو کرو دیزا تحنیک دیتا ویل شو چه خجیره بخلو شی بیتا پستا که بیا للیاران دو دا رخله بده تولی پر ویل وصیله وی کانا دیتا تحنیک ویل شی دی وڑی کی بچ فبال علیه بیا دی واری کی بچی باونه او پر رسول براک باندې فدا بما بیا له غشتل دو فاتبعه بیا ور پسې کړل یې با په دې باوله دې ده پسې باندې په باوله باندې دا حدیث دا حدیث دې پر دلیل چې واری کا بچای چې بیا کنه ای باوله مرزوړي دي نه فاتبعه رسول برک یې بور پسې کړ کنه یې بور پسې کول سمانا چې یې بور کو تارې کړ کنه باب وذ سبی علی الفحز ځل وړي کی بچی په ورونو باندې دار ودی وابي قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عارم قال حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي يحدث عن ابي قال سمعت ابا تميمه اچھا جی معتمر ویلی دی معتمر دا حدیث نقل کوي د پلور خپل نه چې سليمان تيمي دا قال د سليمان تيمي ویلی دی چې مارو دلی دی د ابو تميمه نه يحدث عن ابي عثمان النهدي دا بیا ابو عثمان نهدی نه د حدیث نقل کوي دا سوچ کوي او په واسطه د ابو تمیم سره د ابو تمیم د دې واسطه شوې تا کنه عن ابي عثمان النهدي يحدثه ابو عثمان چې بیانولو هو د ابو تمیم تا د حدیث ابو عثمان صاحب د اسامه ابن زید طرفنا رضی الله تعالی اسامه ابن زید حدیث نقل کړه عن ابي عثمان دا یعنی دا غلی شا واسطه پر مان سن رغلا ابو تمیمه ان رغلا دا دایره کې د ابو عثمان نهدی نه نکړه عن ابي عثمان قال تیمی قال تیمی تیمی په نه دا سليمان او سيد سليمان تيمي سليمان تيمي قال ابن سليمان تيمي ویری دی ان ډیر غوړ خلک ته بیان کړل کنه خو فلم اسمعه من ابي عثمان نه دار ودل مدا حدیث ابو عثمان نه لره خلک ته بیان کړل خو یاره ابو عثمان نه من دار ودل نو بیر یا مو کې تو بر وخصمو چې ودرته په کې د بشه وکړه تو بشه چې کلا وکړه تو د ابو عثمان نه مې نه را حدیث سره دې کې شمه دامین دو په شمه دامین دو بیا پاتل سوال هغه واسه ساده ختم شو دا خو دې نه ودل خیال ستل او کشلی لحاظ ستل آحد نداری پس دری مرد پس دری بیره کنا خیال ستل لحاظ ستل نو بیر لکه مثال به طور بنده ایتو جه کم نکنه بچای دا ده ایغه ملگری دی یا بچی دی وجنه ده ده ملگری آخیال سته نو بیر ایتو شده ده ایغه ملگری دی چه دو دری کلا مخته مړه شوی او خو بیا رسول الله برکیو دا ولا زه دا مړه یو شیطان نه زاوله دلې د مرګ نه ورسې لکه دې ته چې سمره زاوله ده کنه شا رسول الله برکیو دا ولا صفات وکړو ورسول الله برکیو چې چیرې سو سې ځنه واره به الول کړو بیا د حضرت خدیجه دغه ملګری وی چې کنه اې ته واغې سره الله صلی کنه اې دې دې غاله حال دی وجنه کنه اې دې ملګری خیال به ستلو له حال وکړلو کنه شا نو بیا دې دا دې ایمان تکاسا دو کنه امام یو د پلارې د ملګری وی کنه شا د هغه خیال سوته د یو د نیکونه د ملګری وی د هغه خیال سوته د ویړه خوان د ملګری دی د هغه خیال سوته د لیړه د منه ملګری دی وی یا د میړه یا د شذ ملګری وی کنه د هغه یو بل خیال سره سوتی کنه دا چې کیم دا کنه د ایمان تقاضا ده وابي قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت هر دا شی ویلی دی ما غیرت علم راتن او په تحقیق سره دومره شو یو په مخ شه د پنه کا کوله د رسول مبارک نه مولانا به سلاس سنین درې کوله مخ ته یقین نه کنه دوه فت شو یا وا تو ویلې کنه مو داری په دې کې سلی دل یا نه چې دی وای کنه مره زغا و کنه ته زوره ده چې دا رسول مبارک دې سره شوی و ته زوره ده نو ویلې نو درې کوله مولا مخ ته یقین ده خو ویلې ته زوره ده لما كنت اسمعه يذكرها ویلې کنه دی وای چې دې هغه سینه كنت چې وځم اسمعه چې زه غورم د رسول مبارک نه چې یو دوی دی لره دوی ډېره یو دوله رسول مبارک نه مې دې ته سکرار ورېدل کنه سا دا دی وجه نه دې ته ډېر دا ورېدل چې ګوره خو رسول مبارک نه لمر ګرونه د وچات پټي یو دوی کنه سا نو بیا دې مار نه ورس کې چات پټي یو دوی آیا چې مار نه ورس کې دا زمير ذکر کو کنه مې میر والا مر په ګرون وی کنه په ګرون کنه سا نه دا ته زورېدل ولقد امره ربه په تحقیق سره امر امر کړه او رسول مبارک طرف دې دا دې کیسه ایو بشرها چې زرا ور په حدیثه تا به بیتن فل جنت من قصبنا دغه کیر سره په جنات کې من قصبن دغه ملغلره نه کنه قصب دا دې چې ملغلره نه لزنه مراد ده سوچ کیا ملغلره زنه مراد ده خدای پاک دا ته ویلي کنه چې دې تا زرا ور کا په جنات سره ملغلره په کیر باندې کنه ولو خلی دی یتیم عیال دری کو دی یتیم دی یتیم خیال سو تی دی پرورش و تربیت کو خرچا پا بند کو کنا وابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي قال سمعت سال سمعت سال ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول بركري انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا د ویلې دي چې زګ مون کو هو په دې استوزه خپل باندې چې ملک ته څه دګ مون په باندې کې دګ مون په باندې کا چې دا سیار ته ویلې دي چې کل قائم لا یفطر وکصائم لا یفطر کنا دا سعی کرین کا علی الارمله والمسکین دا یو په شان د مجاهد دا یو یا په شان د هغه قائم دا چې په ویلوړي په عبادت باندې لا یفطر چې استریه دي او سستې دي نه وقت صاحب پشان دے غیر رضور دا لا یفترو چا بالکل یو رضا نکو جا کبی کنا یو رضا چی کم نکنا نمو تاوی رضا ارو رضی رضا بی کنا شا ارو رضی رضا بی لا یفترو سمانا چی یو رضا خلا دا خلو سوی کنا شا اشپی خوی خلو سوی خوی رضا یو رضا خلا نو خلو سوی مشا رضا بی دے غیر مونده دا اس پا دے کسا سے کسی شک پا چی کل مجاہد ہے ویلا دا او کا کل قائم ہے ویلا دا دا شک چاکا دا پلمان سے جملہ مترزا دا نو بیلی اچھا ده خال که و ده زناوره کنا دا جه کم ده کنا ده بیان په خال کې باندې رحمت مطلب دا ده په انسانونه باندې او په زناوره باندې رحمت رحمت الناس والبهائم سمانا رحمت په خال کې باندې زاور په خال کې باندې او زاور په زناوره باندې لکه په خال کې باندې په دې غږ کې دا کنه انسانونه باندې چې زاوره دې دله کسران کې ثواب ده په دې بهائم سره ورشي باندې چې زاوره دې نه غا ثواب ده اجر نه دي کنه او بیا وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب بن ابي قلابه عن ابي سليمان مالك بن حويرث قال مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه ولي جاء بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول مركبه ونحن شبابتنا وحال جميل زونون وي متقاربون دي يو غرول بي متقاربون سمانا په عمر سره نزدې نزدې وی کنه شا یو ټلای می زولې رسول مبارک ته ټول زونونوي او ټول ینګون وی او په عمر شه سره نزدې نزدې وی کنه دا ډېر فرق مې نه او کول نیم کول یا بیا چې سمره فرق مې وی سره کنه او ټول ځونون وی فاقمنا عند وشین لیلۃ بتام شمیز رسول برک څنګه سل شپه فزنا فزنا رسول برک څنګه می سل شپه تام شیو سل شپه سل شپه چې کیم نه کنه ور سره تام شي مدینه منوره شي فظن بیا رسول مبارک دا خیال وکړلو چې ان اشتقنا اهلنا چې میر مشتاقی کړه خپل تکنا ان اشتقنا اهلنا چې میر مشتاقی هغه اهل خپل ته کړه خپل ته نو بیر فاطمه دا ولا کې رسول مبارک دا سر څه هم وکړه کنه نیمه چلا مې ترک خو بیا دې نه ورسې چې کیم دا کنه سره رسول مبارک باندې پوي شو چې دا یارون کړه ته چې کیم دا کنه مشتاق دې ځکه چې خو ونه ناوي سګي صاحب ته نظر خاص دی کلاو چې مطلب سي چې ټي چې دی پای کې ډیر وریای زون غاوه طریقه بیا کله به در خاص ته پېښ کوي چې چې دامره وریای به څه دي څه دا به ما دري و چې ټي دا غادي تیرې بیا هو غلا شو ده نه ښه یا د هغه لري چې څنګه کې څه هغه دا کنه دا کې څه وي چې هم بس لوټ څه لوټ څه دا حدیثه داستو کنه رسول الله برک پښتنه دنه وکړه چې په کریش مې سیک پرې شي دي کنه شان سیک مو پرې شي دي په کریش وسالنا عمن تركنا في اهلنا كنا وبستنا وقال رسول الله مرق دمين ده يغه چا بره چې مې شوي شي په کړه خپل شبا علا خپل فاخبرنا هو مې خبر ورکړ ته خدای نه داس خلق مې پریشه ده په کړه شو ودینه مې واوي بار بچ مې واوي کنا فکان رقیقا رحیما و رسول الله تیر دینارم زولا و دیر ساو دین کو فقال فرج ارجعو الى اهلیکم لوٹ شی کرا اخبر تکنا لوٹ شی او کرا تا لوٹ شی کرا تا لوٹ شی دا ازاز رحم دے وجنا دار خوبر کنا اپو سوینے باب رحمت الناس زاور دل پا خالک بولی دا دے خالک بده انسانونه بده دا دا وره دو په میزا دا وره دا لکره په ولا دا وره دو دیو جنا رسول مرک دا جزاب پیش ترو البته په ویلو چې کله ته جوړ شي فعلموهم او مشهر په توسه چې کچره په قرات شه او په علم شه سره برابر وی کنه یا مشهر چې کیمیا وی اله توسه امامات سوچ مې ورسی کنه وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح سمعنا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريقنا بدل ما شيو سرايو دا زده چې کړل کنه تشه ده یا کول سرا چې دای خوري تند هورا من العطف تند د وجنه او تزور ته ځکه وی چې چیرې تند می دا جوړه په ټینګ کړ کنه او خړلا کنه شاید تند د وجنه فقال الرجل اذا سريخ يا الوكل خپل لزون سره ویلا لقد بلغ هذا القلب من العطش بتحقيق سره رسدل د داس فائدې تند د وجنه مثل الذي فشکر الله له بیا چې کیم دا کنه قدر وکړو الله پاک اې د دې پر دې دغه نه کمالا قدر یو کړو سمونه قبیل کړو له خدای پاک اې د دې پر دې نه کمالا فغفر له الله پاک کو بخشو دلرا اې دې سپی سره په مې نه څنګه کنه قالو صحابه کرام عرض کو چې یا رسول الله وان لنا فی البهائم اجر وایا په تحقیق سره میز دې پر په دې سر ورپسې شا اجر شته چې دې سر ورپسې سره می شګړه وکی دا میه دې تا یا غوه مشه تا خار ور وچره یا بړای و تکثیر دې یا یا بور دونه کې یا بل چار وکې کنه دا په دې به هې نه سمې ساجر ملوي دي کنه سجده سره شګړه وکی فقال رسول مبارک وتا او فرمی چې نعم خود فی کل ذات کبد رطبت اجر فهارغ چشتن دیغه یعنی تون دیش تون دا یعنی سمانه چې دروح چشتان وی په دې شه اجر د چې میزی سره شګړه وکیا کنه په دې باندې خدای پاک اجر درکوي وفي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه ودرد الرسول مبارک پر منزو وقمنا ما همیرا وسر ودرد لی کنا فقال عربی پر منزو ویلوریو یا عربی دا یو دی حتی سرائی دا دو کو دی زون سرا کنا فقال عربی نو ویلیو دی حتی سری و حوف صلاة و حال دا چه دا پر منزو شو کنا پر منزو شو اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا خدا پاک په مو په محمد صلی الله علیه وسلم رحم وکړي ولې مې سره په بریک ته باندې رحم وکړي کنه فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سواد چې رسول مبارک صلی الله علیه قال للعربی دی حتی دا ویل چې او یرا لقد حجرت واسعا ته په بندي ولا ولا پډیر ورا سیبون نه کرا او ورا سجده پیدا یرید رحمت الله دې مراد کوي به سره رحمت ته خدای پاک په دې په بندي ولا ولا چې مول محمد صلی الله علیه وسلم غیر غیر بل چته نه ور پتا جواب کړي په مو محمد صلی الله علیه وسلم وی دا حمل کې ته جواب پتا جواب نشي په بندي نه پلګي ترحم رحم کله ته ویل شي زور کړ توادی محبت کله ته ویل شي کنه شا او تعاطف تعاطف دا شفقت کله ته ویل شي کنه دا شفقت څه کنه شا یو په بل باندې سره ورمایل کېدل کنه اچھا جی ترى المؤمنين وینا ته مؤمنین فی تراحمهم په یو بل شی پرحم کړل فی تراحمهم پرحم کړل دې دې شی په یو بل باندې وتواتهم او پیغه محبت کلی دی چې په یو بل سره وتعاطفهم او پیغه شفقت کلی دی چې په یو بل باندې دا مؤمنین ته وینه داس کما سل الجسد په شان دی هغه و یو وجود کما سل الجسد جسد په شان دی چا دی هغه یو وجود اذا استک عضوا سواته چې بیمار شي په دی وجه څه څه چې شکواو کو د جسد دیوان دامنه نو به تبا ده ټول وجود شي کنه ټول وجود له سره تبجان شي کنه ها خو زه دې مثلا سترګا یا غیر ها شپا ټول وجود ور سره تیرا یی کیم ده کنه دا حالا جو زرا وجود ده خیب کو زرا زغا یو سترګا چې کیم ده کنه خریب ای زرا دی کنه شپ دا سې چې کیم ده کنه یو مسلمان دا یو مومن ته چې تکلیف وی کنه دا تکلیف ده نه را مومنین یا ده زون غنی کنه شالکه مو بندا چې دا تکلیف وی کنه بل مسلمان په تکلیف به خوشی وي نه په خفه کېږي وي دا غم جن ولا وي ځون غم جن ولا غنه دا خوشی وي ځون خوشی غنه کنه شم نو بیر وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو عوان عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا نشته يوم مسلمون كده علاقه کو ونا فاقل منه انسان او دابه بخروق کو ده ونا چر انسان یا دبا الا كان له به صدقتنا مگر وی ده پر اجر ثواب سره اجر ده صدقه و وی قال حدثنا عمر بن حسن قال حدثنا ابي قال حدثنا العمر قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم باب الوصايه بالجار وصايات معنا ده وصيت سره ده کنه ټینګوري کړل وصايات معنا ټینګوري کړل کنه وبي وبي قال حدثنا وبي قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك بن انس عن يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد عن امرت عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعن من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبرائيل يوسيني باليارا مشاو جبرائيل سلام چې ټینګورا کلو متبګاونډي حتی زنن ته حتی کې مدا خیال وکړ چې انه سيغرسه چه دای زردو یا خاما خدو چه وریز گرزویه ده گوندی لره ده مو سره یاره مول تر گدوی کنه سا دمرا تنگولا ہے دے گوندی متعلق موتا کلو کلو چه زه پده ولا ہے دلچ یارا چه ده مو وریز نو گرزوی کنه سا نو بیز وابي قال حدثنا محمد بن ملحال قال حدثنا ابي بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يسيني اچھا جی خدا دی مطلق ضرری نه دنه مراد اسم من لا یامن جاره بوائقه گناہ دی هغه چې په امن نوی گاونډي دی د ضرر دی زما کنه دا بوائق ټکر ولو کنه ورو اذا امام ترمذی صاحب کنه دا طریقہ دی چې دا په قرآن شریف شی ټکا چې کنه اجازه ذکر کوي هغه معنا ور سره ذکر کوي قرآن شریف شی او یو به هون نه کنه ویره کنه مو به کسمانا مهلکن زید حلکت دا این داغا حلکت کو مانا دا بایا کنا آغا ضرری نا ورادی چا مهلک ضرری نا بی سوچ کیا تکا یہ تکی پا مانا سے دا حلکت پریت سکنا شا وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي شريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا لا يؤمنوا والله لا يؤمن والله لا يؤمن دري ولا رسول مرق دا ویل دي نو ویل کامل مومن نه دا په خدای بدل وړي کامل مومن نه دا قیل اول چې ومن نسک شای رسول الله چې کامل مومن نه دا قال رسول الله کفر میں جل الذي لا يامن جاره بوائقه کنا اچھا جی دا حدیث سے نقل کرا دا یہ عاصم ابن علی نقل کرا دا تابعه تبدری کریو دا عاصم ابن علی په دغه حدیث شه شبابا صاحب او اسد ابن موسی صاحب ادیا له بونه نک وقال حمید بن اسود و عثمان بن عمر و ابو بکر بن عیاش و شعیب بن اسحاق عن ابن ابي ذئب عن المقبور عن ابي هريره دي سند بدر باب لا تحقرن جارت لجارت حقیر دا نگا یوا گاونده یا خدا منا چه لجارت حد پورا ده بلے گاونده نو بیا دیو یا دا منا یا لا تحترن نجارتو حقیره دا نگنه یو گونده هدیو تخفاو صدقه لجارت حسمنا عن جارت هدیو بلا گونده اخبرنا چه بلا گونده و کبی دا کنه او کلش کی در کبی حقیره ما گنه قدر پا نظر ویتا کسا جه کیونه چه خدا خاره واسوی چیز دارو کنه نو بیا وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا علي قال حدثنا سيد لكن سيد هو المقبري فلیکرم په معنا د فلیعطف سره ده فلیکرم ضیفه جائزته ورکوي دا وی ول باخ خپل ته جائزه خپل جائزه ته شي جائزه ته شي قال یقیل او رسول رسول برکته چې ما جائزته جائزه دی ول ماته شي یا رسول الله قال رسول برکته فرمي چې یومن ولیلتون یو شپه یو ورځ کنه ول ما کول دا ول ما جائزه ده په دې سره ایجاد ورکوا یو شپه یو ورځ خو خامخا ورکوا و زیامت او اصلی والمسیمه خو ثلاثه د ایام درې ورځې دي خو به دې کنه او فما کان ورا ذلک هغه چې وی پاتره دې دې درې ورځې نه او هو صدقه علی دا صدقه ده په دې باندې کنه ویره کنه ایو سری چې دې چې دوی دې ول محق تا درېما ایزاب تا سلورما دې کړ دې جشتن وخت کنه نرمت الله ولا جب درينا پاترا تيوي کنا سا دا بیا صدقه دو بیا صدقه نرا بیا کبتا بیا یج ملگری صدقه مخده نوی نبی کنا یو اسپا یو ورز دا جائزه دو جائزه دا مانا چنس که تکلف خروک پی پکه آغا آما ده کیر ولا ده نپو بنده که دا جائزه دو جائزه دا مانا و دری ورز والمسیاد آغا ده کیر ولا خروک پو بنده که ده شر نه خود زونر بان کو کنا چاہتا زرار خونه ور کوي فإنه له صدقه ده شر نه زونر بند ور سدي هو ده ده پر صدقه ده باب طیب الکلام خوشا پستا زغدو کنا خوشا پستا زغدو کنا وقول وقال ابو هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمه الطيبه صدقه خبر خوشا خوشا خبر چدو کنا دا صدقه واشاح بوجهه ثم ذکر النار فتعوذ منها واشاح بوجهه قال شعبته اما مرتين فلا اشك ده شعبه ویني ده حدیث روی چه دوی وره که غزه شاک نکا دوا وره خو یری ذکر کرالا تنهاوه نو قصیه دو مخیارا ولا ده رسولو برک خدا دریم ورشه ده شاک مانیم ثم قال دین ورشه رسولو برک و فرمیه چه اتقو النار زانی نه بچی دی یرد جهنم نه ولو بشق تمره تناګار کا په صدقه دی غیوه حصے د حجره سره ویل نوی کنا پیرا حجره واس کنه وی می کنا نیمه حجره سلوره ما حصہ دی حجره کنا فإن لم تجد کچره ده حجره نمین دلا فبه کلمتن طیبتن بید جهنم نه یر باز کا په خدا پس تغذو سرا کنا فضا تغذو کا پس تغذو کا گرین سنده بونده سختی سرا تغذو مکا دا صدقه ده باب الرفق فی الامر کله نرمی کړل په ټوله چاره شه په هر چاره شه د سړی نرمی کو کنه سختی ده نه کو کنه یو سړی در باندې ګرام یا کنه او واسطه واسطه صحیح کا نرمی کا کنه شب وابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروه بن زبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رسول اليهود داخل شو يامات يهود پر رسول مبارک باندې کلا چې پر داخله دو دا بیا خو سلامت اول سی کنه فقالو بیا دی یو چې السلام علیکم السلام تا مرګ ته ویل شي کنه حلقت ته ویل شي مرګ او حلقت ته په تو سره باندې هر ته شه دا ټکا دې ته ور وېدو اته خو غصه دې ته ورغله کنه قال عائشہ تو هر ته شه ویل چې ففهمت هذا کوئی څه په خبره باندې مثلا خرو پیږي zarar ور کوي جسمانی له حسره zarar ور کوي اس کدا بندوي خو zarar ور کوي کا بندوي نه خو په تخلص کړي له چې څک دی کو نه له جماعت عمر جوړ کو کنه سا دا دی په عمر جوړ کړه کنه سا نو بیا چې کا بندوي خو zarar ور کوي جسمانی له حسره او کا بندوي نه ولا غاز ته چک شو ها خدای له ټول جماعت په عمر جوړ کو کنه ان عربيا بال في المسجد فقاموا اليه صحابه کرام سره ور چک شول د فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول مبارک دا فرمی الله تزرموه ما بندوي متيان دې په دبونه ثم دعا بدل وندنا ورسیا چې کیم نه کنه غوښتل یو بوکا دی به فصب عليه ورساله په دې باندې چې داینه خو پوک شو جماعت کنه و دا دا بنیاد څه ده کنه دا انده بلډینګ نه انده دا خسته سره نوتی وی کنه یو په یو یې سی بل په بل یې سی بل په بل یې سی کنه او چې یو خسته زنه لره کوي خو د پوس خسته خطر دو کنه دا بل چې لره کوي د پوس خسته خطر دو بل چې لره کوي د پوس خسته خطر دو کنه رنگیزی انده بنیاد چې لکه مثلا زنه بنیاد دی د زنه نه را امداد کو دا رنګ چې کیم دا انسانون مؤمنین سړي کنه دا یو مؤمن او د بل مؤمن امداد کو کنه شپ یا شد بعضهم بعضن چې مضبوط وي زنا دې دغه زنا نه لاره ثم شبک بین اصابعه دین اور سره تیر ولا او رسول مرک فرمان دې له غوته خپل شه دینه لکه دا غوته سری دا سره تیر دی یو دې بل کې کیم نه کنه ادا سے یو مومن دې بل مومن دې دینه استکیاور کوي کنه شه امداد وې وکانه نبی صلی الله علیه وسلم جالسا اذا جاء رجل يسأل او طالب او طالب حاجه اقبل علینا بوجهه رسول مرک دا طریقه وکنه و چې رسول مرک چې څو وخت نو سو وصول ګره و درولو کنه چې چا مثلا حاجت چشتانه و درولو کنه چې دا شای چې متروفیه دارو بیا صحابه کرام ته ویل چې د سړي سفرشته سو کې کنه شه د سړي سفرشته سو کې د دې پر چې تاسو اجر ملاوي شي بس سفرشته اجر ملاوي دي کنه شه نیرا وجه خدای کی مخواه بری امو پر زبا خواه آغا کسا جاری که دی کنه دپو بریش کتو سی تا پرشت لو کیا کنه و کیا چه خدای کی مخواه سوی خواه آغا بشی خو کنه شا خطو سی تا پرشت تر تکی جیس تا پرشت لو سر اخبر اجر پدیش ملاوی دی رسول و برک عادت مستمرا دو دا عبارات سلس کی جه کیم دا کنه اخلاق تا سوچ کئی وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسن تو یہ جالسن خبر دا ہے لکانا لے پر او حالانکه دا خبر ده دغه کانا ده پر نه ده اصل شداس ده چه وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اورس چردیمی کنا اقبل علینا دو وجهی آ خبر ده ده کانا ده پر ده جالس نه ده خبر ده کانا ده پر وینه اورس چه اقبل وینه اقبل الون یکن دی لکلی یادی چه خبرو کانا شا دا جال سلسله کانا دا په حقیقت چه خبر دا خدا دی بل کانا دی پورا دا بل کانا دی پورا خبر دا پو قدر دا بکر دستا وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازا کانا جالسن ورسول مبارک سوحت دی چه وہ دائی نوستا فقال بیا رسول الله کرتا او فرمیل چې اشفعو سفرشت وکی ارتا دې سړی فل تو جرو فل فل سمنا فاله تو جرو دلام په مراد کای سره ده فاله تو جرو سمنا کای تو جرو دې نه پر چې دوست اجر درکړل شي کنه څه وی دې دې پر چې دوست اجر درکړل وليقضي الله على لسان نبيه دا امر دا خو په معنا د خبر سره نه سوچ کيم نه نه خاصه پیسې جاری کوي خدای پاک په ژبه د نبی خپل باندې ما شاکی ما جو خدای فاشوی کنه جو خدای کی ما فاشوی او امو په ژبه خو د سولګری متعلق آسا هغه کی سارتی کته سپرست وکي کنه وکي تو خبر سپرست وکي سب خو دې ته ملاوي کنه نو بیا الله پاک په هر شي باندې قدرت لري کا مقیت مقیت د قوت نه په هر شي باندې قوت او قدرت لري کا کنه شم دا په دې آیات څخه کنه کفل تکر غلا کنه نه غلا او مې شوا شفاعت سیئات یکون له کفل منها کفل سمرا نصیبنا نو ویره قال ابو موسی ابو موسی شریف ویلی چې کفلین یو ته کوم کفلین من اجره کا څنګه قال به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې اشفعوا فلتؤجروا سفرشتو کې دې پر چې تاسو اجر درکړي ويقضي الله علينا ويقضي الله دا دې خبر ذکر پر امر نه کو ذکر نه راو په صلاح کو خدای کا کاسا په جواب رسول الله پر باندې ماشا د شي ته جو خوشوي بس دې یا الله